حق دا دی دوی چې هر بلیغ ذکر جاری رانه شي په دا مسنون طریقه دا ویل پکار دی ما اثر المصلي قال رسول الله اذا جعلت بين يديك مثل مؤخره الرال فلا يجرك من مر بين يديك هر د ستر سترا ما یستر المصلی د مصلی پرده کوي تفصیلی بحث د ابواب ستر کې فقاو کې ابن نجیم رحمت الله علی بحر رائد کې کړی ډیر خسته باچې دا سره تیر شو تا ته باور تاجر را نشي اشارو ته سبحان الله ته او بل دا غسړی با فائدہ وشي څوک مخه دې تیریږي غریب څوک په شتا سلام نه د ګرځول هغه تیرې دې نشي دا غو فائدہ شي نو ودرول د ستره کې فائدہ هم د مارینو دا هم فائدہ د مسلینو وبه قال حدثنا عبد بن مرة قال حدثنا شبان عون بن ابي جحيفه عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطه وبين يديه عنزه قد ظهر ركعه غلط مخيوتر مخکې دا دا چارپایان تیریږي خورونه تیریږي زنانه تیریږي بل څه تیریږي مزایقه باندې فائدہ د زوړو بشي هم د مصلی او هم د مار بین یدایل مصلی لکه کرخه داسې لکه کما یكتب الف الف چې څنګه لیکي داسې بولی یا لکه څنګه چې د سپګمې نه خکې دا چې نه خدیو کی او ځای مخ کې تیریږي مزایقه نشته خدا د حنابلو مسلک د ائمه ثلاثه دا مسلک نه دی خو خط چې د کرخه دا قائم مقام د سترې نه ګرځي د خط ولا روایت کمزور دی خو د حنابلو عمل دی خدا محمد بن حریث کمزور راوی دی مجهول دی نو د حدیث سره د دې چې مجهول دی شو حنابلہ عمل دی وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس به قال حدثنا علي عن ابن المديني عن سفيان عن اسمه عن ابن ميان ابي محمد بن عمرو بن الحارث عن جد عن جده لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث من سره دلیل شته نه چې دې حدیث موږ تایید وکړو ولم يجي الا من هذا الوجه او مجهول ده قال قلت لسفيان ايهم يختلفون فيه فتفكر ساعه ثم قال ما حفظ الا ابا محمد بن عمر كديش دغي قال سفيان قدم هنا رجل بعد ما مات اسماعيل بن اميه فوزع قلن سواتو خپل ټوپۍ کراکول لو شعر اما چې درې بیا د مدیدان ټوپۍ هغه کار کوي د سترې په ځای باندې او ترکیانو ټوپۍ کراکول د لوی حجم لري وګت نه مخکې چې ودرې او دا د سترې په ځای کې تا مقام ګرځېدي شي د سترې ته په کوم حالت باندې پکار دی نو دا حاجب ایمن باندې یا حاجب ایسر باندې مخامخ تندې سره برابر نه پکار استره ته شاته ودرېږي حاجب ایمن راشي دا طرف یا دا تر روز راشي مخامخ سمادن نه پکار اذا صلى الى ساريه عين جلامنو نو یو لیش فاصله کې ستر په کار ده بعید نه چې ستر راغږي د مسلیا غلې ده دا څنګه د پکار ځکه مالی نه لپاره به نقصان شي فلیت منها ننزی و دری دا لاغت شیطان علیه السلام بیا نقصان نه واقع کیږي وبه قال حدثنا قال ابي والنفعي وبه قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم وبه قال اخبرني ابي عن صحر قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبلي په مز کې فاصله د د ستري فاصله لکه لکه د بيزي تیرې دل یو فټ دو فټه فاصله نو فلیقاتلو فنو شیطان شیطان ویل شیطان په ترب سره نه وای شیطان په کلمه وای فلیقاتلو فنو شیطان الله اکبر دی وای شیطان وجل هغه په ترو په ټوپک نه شیطان سره مقابله په ترو ټوپک نه په کلماتو د ماذا سمع من رسول الله في المار بين يدي المصلي يعني حريم المصلي نو حریم المصلی مست بندو درېږي په صحرا کې نو حریم به د ځای د پریوتی دو د نظر یعنی د سجدی نه مخکې نو حریم المصلی لکه یو یو صف دو صفه د حریم المصلی اغل مخکې صحرا کې تیرې دي شي عام مساجد کې مسجد دا ټول حریم المصلی کې راځي مخه د تیرېدل نه د پکار فلمار بین یاد المصلی فقال فجاهم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يعلم المار بین المصلی وما ماذا علی سلویخ کال ادریدل دا برداشت کېدی شو لیکن بین یدی مسلی تریدل بنو برداشت کېده ان عذاب پوجبانی